صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا أما بعد کہ وہ بھی سنے گا پریشان ہوں گے درود شریف ہوا جی حضرات علماء کرام او زما محترم او مشران او کشران دانن جلسہ ستاسو په دې جمعات کې د انجمن تبلیغ قران او سنت زیر اهتمام مناوی کی لگیا عزیزانو په دې ورځو کې د انجمن په جلسو کې د علماو قسمه قسم تقریرونه تاسو واوري اگر چې داغي تقریرونه په اردو کې خو الحمدلله سمره پښتانه چې دي ټول اردو کوي بیا پوسټرو کې امدام لیدلی دي چې فلان صاحب فلسفہ امام حسین پہ تقریر کریں گے یا فلسفہ شہادت پہ تقریر کریں گے عزیزانو دا ټکی زما عام طور د شیعاګانو په پوسټرو کې وي ازما خوښ نه دی فلسفه دی فلسفه شهادت سمانا مولانا تانوی رحمت الله علیه ته سره راغی وی جی په دې پنځو منځونو کې لوی فلسفه څه ده هغه لوی فلسفه په کې درته ویم کواړه وای لوی فلسفه په کې څه لوی فلسفه په کې د خدای حکم دی خبر اخلاص شو اوس خدای ولی ویلی دی چې پنځه منځونه کوه نو ورشه ته ته تپوس وکړه که تاسو خیال وکړئ عزیزانو زه ډېره موده پس تاسو د جومات ته راغلی ما نو خبرې ډېرې دي او خپکه گئی بوم نه ارز داو چه په دې پاکستان کې په قسمونو خلق دی قسمونو یوازې فلسفو والا ندی مونږ کې هم دی اوس مولا واحد فرقه په دې ملک دا سه پاتې ده چې کم کم غم بجای کده قادیانی غم جاری التبل ورته پرويزه چغي وي کله پرويزيت غم جاری الته ورته چکړاله چغي وي کله چکړالی غم جاری الته ورته بهاوله چغي وي که هغه غم جاری الته ورته کمیونست لکه وي د ګیدړ غوندې اوس جاری په کم کوي او د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه که کمیونست لا ټینګه الته درنه ښځې دومره لرې لاړې دومره لرې چې دا چرته تاسو په دوربین کې هم ګورئ چې د پاکستان خزه به بیا تاسو سپینو بورکو تراولې او بس سپینې بورکې به ور په سر کړي یا د خار خلک به دلاخې ور واغوندي او په پرده کې به وګرځي خوب مم لیدل عرض داو چې دا تاسو چرته خوب هم لیدلې چې په پاکستان کې به زه شیعه او توائن چه تاسو فلسفه شهادت حسین باندې تقریر مکوئے تاسو تقریر وکړئ پرده پرده زینب باندې حیا زینب باندې غیرت زینب باندې شجاعت زینب باندې تقریر فلسفہ شہادت پیدا تقریر پدیو کا چې امام حسین د سر پر کولو پټین کې بی بی زینب تا د سطر تلقین کړي سچلوې مولا راغله دې او تقریر بکیو دا سه ظلم شو دا سه ظلم شو مونږ هم ورته په جړا شو تاسو ورته جاړې یو وا کیا وا کیا اخر رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گس جانے کے بعد امام فخر الدین رازی یو ډیر لوی مفسر دی تقریر کوي ډیر خلق ناس یو سره را پاسې دی صاحب پاران کې جنت څه ته کور دی ویو جی ډیر خسته کور دی وی زما دسی خسته کور دی چې والله که په شلو جنت یې ورک جنت څه کور وی حوره به یې پکې وی خپله ښځه مې دومره خسته ده چې په لک حورو یې نه ورکو وی نو نور څه غواړي مسلمان شي یعنی زه به د جنت لالچ ته مسلمانېږم چې ښې کمرې به یو نیرونه به یو خادمان به یو صاحب پکې حورې به یو غلمانان به نه په خدای مینم که خدای راته ځان ښې مسلمانېږم کینی والله کې شو یا الله که عبادت دې د پاره کوم چې مال جنت راکا خدای عمر لمه ته محروم کا عمر زما فاضل کیولی کا چرا بیا بسری د پاره بچره جنت نه اے الله کا عبادت دې لپاره کوم چې ستاد جهنم نه یریږم خدای عمر لا په ما جهنم واجب کا ټول عمر مې پکې واچو خو ته زما پزړه پوي پزړه صرف ګوره د خدای ذات پويږي بل څوک نه پوي کپوي اگر چې پاکستان کې ایوب صابر کې مشهور نجومی کې کرشمه هات دکھا کر دل کی حالت پوچھ پاکستان اسلامی مملکت اخبارات د کفر تشهیر کوي د کفر اشتهارات چاپ کوي بیا دا بدبخت قوم ورزي لاسونه ورته خي اچ ورته څو وي دې یقین کوي قانون وره من اتا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتا کاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم ساحر جادوګر ته یو سړی راغی او لاس یې ورته وښوده هغه چې ورته څه وویل او ده پرې یقین وکړو نو دی کافر شو په هغه قرآن چې کوم پر رسول الله نازل یو سړی دا وایي چې زه دې پالګر ته لاس ښیم یقین په نه کوم اس ګورم چې دې سوی دا اصل لاس خودون کې چې دې د دب یو عبادت سلويخت ورځې د خدای په در کې نه قبلي نن ستامل دا ستامل کې فوټو یې ورکړی دی الک دی دا ستاسو غوندې سره دی دا ډیانا کټ سره دی او بلاردیږي او ملنګیږي به همدغه همدغه به لنګیږي دا سره دی او دومره ولا خېټه جوړه کړې بیا په خېټه لاس هم داسي خېټه کتلی دی تاسو پوه شئ تاسو وایي د ملک ته د دې اشتهار ډېر ضرورت و چې اب مرد بھی بچے جنے سړی بم بلار دی اډو د بار ملک اواله بار ملک کونه خو جس پی هغه او سپو کې څه فرق دی انګريز او سپي کې څه فرق دی روسي او سپي کې څه فرق دی کښته پکې موږ خو انسانان یو کنه هغه واله او جوکر ملکا جوکران تاسو ولې د امریکای په غلو تیزونه اچوي دي تاسو کله کله دا اف بی ای راشي مولانا ته سپوږمۍ ته راکټ خطلې دي دا ساده مليان چې دی دا نس په بل ته څو خطې شو دې خپل کې تلې دي تمکن مليان دي تر قیامت دي کې عقل لري زوم زوم چې سپوږمۍ ته راکټ نه دی خطلې یو کستا سو اپلار کی ایمانی راشی ما ته ثابت کړي ټول یونیورسټي او کالجونو ته چیلنج کوم چې راشي او ما ته ثابت کړي چې د امریکای راکټ چې د سپوږمۍ ته ختلې راشي نږدې راشي چې د سپېږمو کې درته پورې اچوم دیکھو وګوره ترالی قرآن درته په سر ږدم قران چې طالبان دې چې امریکا راکټ سپوږمۍ ته ختلې قران درته په سر کېدل ته به نه چې ما خو نه لیدل اخبار کې راغلي ها اخبار احتمال د صدق او کذب دواړو لري خبر دی خبر احتمال د صدق هم لري خبر احتمال د کذب هم لري ٹھیک شو د امریکای اخبار ویلي دي چې زما راکټ سپوږمۍ ته لاړو بیا دا غزه نه کانی راوړ بیا په پاکستان کې امپریل باندې نمایش وشو چې دا د سپوږمۍ کانی دي دا د امریکای وینا و زما کا جناب محمد رسول الله ویلي دي زما پروردگار ویلی دی سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام زما خدای ویلی دی چې محمد رسول الله دسترګو پرب کې ماسمانونو ته بوتلو او ما سره راز نیاز شو نو چې کومه خبره خدای کړې ده کومه جناب محمد رسول الله کړې ده و بدبخت قوم هغې ته نږدې نه راځئ اغم بالکل په غوږ نه لګي کومه خبره چې د پلار کړې ده او پلندر دې کړې ده هغه لدی دومره هوا ورکړه چې اسمان لدی ورس بدبخت راکټ سي سپوږمۍ ته خطل زدا هغه کار غلام او تابعدار ما چې سپوږمۍ خلاص کړي چې چاو وړ اسمانونه عرش و کرسی لا مکانم پارک او په دغه سترګو د خدای په دیدار مشرف شو بیا تپوس کیږي چې یو دوست چې بل دوست ته ځي څه تحفه او ډالۍ وړي حبیبت ته چې د دنیا نه راتلې تا مال سره وړي بیا عقل ګوره شان ګوره عقل ګوره مونږ کې عقل چرته دی که مونږ کې عقل وای مونږ به داسې و یا رب چې حکمت است او تعالی می تو فستاد پاک بیان اولو راوڑی دا ستا پاکی با بیانو ستا توحید با بیانو ستا تقدیس با بیانو سنگ شان دے اگر سے توفی پیشکش ورتا ہوش جواب تو شو السلام علیکم ایوہ النبیو اے حبیب زمان دے طرف نبی پتا باندی سلام وی سردار چوئی اے اللہ زخو یواز نیمان ما سر مرگری دی دیر زیاد السلام علیلہ چې د چا په لا مکان کې خدای سره راز و نیاز شوه بیا اخلاق څه دي ما ته ګوري ما ته پکو ته مونږ یې خلک یې خلک دا سناس کې لکه د موټرو کې خلکو هغه یو مارغلی کینولې دا چې څه دوګوان غوندې سم کینی خدایم خوار نه کار اوس آینده به تاسو راځئ په دې ملک حکمرانان به یې یو طالبان به یې او مليان به لا د ملک بیړه تباه ده دا ملک داسې ورک دی لکه د غویي پاس غاښونه چې تاسو په ایمان تاسو کې به دا اهلیت چې د دې ملک حفاظت وکوي دا ملک به سنبالوي تاسو خیال لرئ خبره نه پوهیږئ بل او زه دې حال ته پکی ته ګوري چې پکې چل سوکا خوا ګوري دې خوا ګوري ویل کبوت چې پرانو سترګو دوی لکه بت چې پرانو سترګو دوی اسې ز په بیدارای کې وړه خواب یما یخم بت ته ګوره کنه رڼې رڼې سترګې غړې نظر یې نه دا ملک هغه بوتان دی تاسو خیال را ارز میں داؤ چې سپوږمۍ څه شی دی د سردار کونین د شان په مخ کې داغه نامه نه لای او امریکای راکټته را بشي جمعات ته مولا صاحب راکټته دی کنه نه نه دی بالکل نه دی تا جوړ کړی دی تا جوړ کړی ته خو په دې ملک یو خیر تر اوسه پورې دې یو ستن جوړه کړې ده یو ستن پرزې د بار ملک نه راوغواړي او په کراچۍ کې په ډیبرای ټیټ کې وای دا پاکستان سمبل دی دا پاکستان جوړ کړي پاکستان ته ګوره ابای مې لیوانای شو په تورجنی باټینګ باندې غواړي دا تا ګوره جیپونو جوړولو تا ګوره لارو موټرو جوړولو تا ګوره دارو اخلاص دغه وګوره په صوبه سرحد کې وګوره دا پښتانه یا به مرزان لوبي ٹھیک ده مرزان بلوي یا به سپي ساتلی سپي به جنگي یا به چرګان ساتلی چرګان به جنگي نو تو بدبخت قوما او کم بخت ملکا او غرق او تبا ملکا ملک لا دی اڈی دا سی جوڑی کی چاہن دا بدن دا دس امید سنگا کئے او پښتنو تاسو په شیخ آباد کې د اشنغر پښتانه اوسېږي نینګه پښتانه نینګه نینګه پښتانه نینګه دغه یې کنه نینګه دی خو ګره نینګه په هغه وخت کې پښتانه ټي وي سیرا لګېدلې او بلو پرنټ چلیږي او د مینګ پښتنو خزم ناشته او د مینګ لونم ناشتي او د مینګ زامنم ناشته نه شرمېدلو هغه وخت کې پښتاني دی خو ګوره تاسو هغه وخت کې پښتانه یې چې د جمعې په ورځ د پهلوانانو کشتي وي دا د سنډاګان بالکل یو چرنه غوندې دوه ګوتې ټوټه په دې ځای تړلي دا د سنډاګان او مینګ ورته نه هستي او دا سنډاګان دغه دغه کوي ښځه په میړه ور وغورځېږي چې د صبر په ټي وي سټیشن باندې خرچ راغلی دی اتلس کروڑ روپۍ دا حکومت ته په دغه سترګو ړوند شي چې دا په کومې ګوري دې ملک ته د ټي وي د سټیشن ډېر ضرورت راځي د پیښور تا او بیا رنگین کو پرنګین مون تسلی نکیږي پم در باندې لګېدلې وي نو په شل شل زره روپۍ موچیانو کوچیانو ننبیانو چترګنډو دوی هم په شل شل زره روپۍ وی سیاره غسته حکومت بل مهرباني وکړه وی سی آر باندې ټیکس معاف کو په چابړي خو ټیکس لګولې ده د کمیټه کارپوریشن ټیکس ترنګي یو روپۍ د بمبي فیسو او دی دی سی پیرنګیانو کې 25 روپۍ فیس پچیس روپے میاش ته په دې خپل ملک اخراجات زیات دي اخراجات تاسو کفاره اخرى اخراجات نه دي زیات د خځو اخراجات زیات کنه دا داسې اخراجات د خځو زیات دي سوار لس کروڑ روپے د کال د خزو د پودر او د سرخه خرچ دی سوارلس کروڑ روپے نو په چابری دی هم ټیکس لګولای دی د کمیټه ټیکس پراپرټي ټیکس انکم ټیکس پلانې ټیکس پلانې ټیکس اوس بیا اخبار کې ورګړي چې ګوشوارې داخلي کې اعلی چې غیر ضروري اخراجات په دې ملک کې دومره ډیر دي چې څوک د لوګي مري لګیا دي نو څوک وایي چې څوک او څوک وایي چې څوک خورو د چا د سبزۍ په دکان سبزی نه خوخیږي چې نن څه پاخه کو نو تا خدای ووه نو څه راوړي تا خدای ووه دغه بلاګانې چې ستاسو په کورونو کې ناستې دي که تاسو ښه ورځ وکړه که مړ هم راشئ په قبر مې متیاز یې وکړي که مړ هم او زه به مرم د پېښور خلکو سیفی عبدالغفور باندې مم پختای ماتې کړې چې مړ شو جنازم دا غا اسمان ته رسولې و مفتی عبدالرحیم تبمیندو ویلې دې د پیښور خلکو چې مرشا نن یادوي چې واقعي مفتی عبد القیوم تبام په کال کې دوه ځله په منلو کنځلې کولې چې مرش بیا په قصخانه کې په باران کې جنازه ولا اوچته کړو دا سه بده بجلیګر مولا مرمانو کې شورا کے ممبر پہ کے کہنے پہ ایک رائفل کی لائسنس اگر تم نے کروا دی میری داڑھی منڈواؤ شورا ممبر شورا ممبر نے تو خیٹی ممبر نے شورا نظماتی زان اور ذمہ دار چھ ملک لاج ساتھ ہے دا ملګری بالکل د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ دی دا ملګری بالکل د تباہی په پلیټ فارم ولاړ دی دو عظیم دشمنان یو روس او یو انډیا دا ستا په سر ولاړ دی الله دې نکي هغه ورځ کپدې سرحد را پار شو پار نشو پنځه سوه کره تېدل راغی په کور کې دله سړي وویشته او مونږ څه کوو یو کوچی او د خارج جګړه وه نو دا خاریان خو ډېر چالاک دي اړنګتی بیا کوچي ته واچولو خراب به بیا غورځول دا کوچی به چې راپاسېده نو البته یو وارې رازک ته یو وارې رازک ته اخره به چې بیا را پاسې بیا به چړنګ بیا بیا لا کوچه را خراب وای ورته ته یو وای راځه ته یو وای راځه اوس مونږ وای چې ته یو وای بیا وکړه چې غلم غلم مونږ زه خیر دې دا سره مړه وخت دي ته کچھ کیسه نه دا ماشومان کې د پیښور کې زما تجربه شوه چې دا ماشوم په دغه ځای وي کنه تو وت مار نه چې تک شي بیا په دم هله بچي تو وت مار نه چې بیا تک شي ای بلیا تو وت مړه دا مخ ولا تک سور کی په والو والو او تو وت مار مونږه تاسو خیال راځي خدای دې نه کیاغه صاف نن خو توه چې کروس دې ملک تراغه زبر ورته ویل کم وایم په خیراله به ورته ویل روس هغه ورځ دې خدای نه راولي چې دې ملک ته روس راشي کروس راغې تب خره او خزه به دې خړای د روس قانون دا دی سره خر دی او خزه خره ده خره ماته ګنټي ډیوټي کوي او واخه خوري او خره ماته ګنټي ډیوټي کوي او واخه خوري والله کنه د کور مالکی شناختی کارت او ایڈنٹی کارت به در سره هوټل ته بزیر او ټای بخوري او مزدوری بکې د روس دا نظام دی دالار شه روسیانو نه تاسو کوي په دې کابل کې چې روسیان راغلي دي په یو یو سیګریټ پسې د سپي غوندې منډې وایي د سپو په یو سیګریټ پسې نو زما عزیزانو دا مو وایي چې خدای روس راوړي الله دې روس د صفای هستی نه میټاو خدای دې روس تباہ او برباد کړي امریکا د خدای هلاک کی امریکا هغه ابلیس او هغه شیطان ملک دی ا دې خبره ده چې زمونږ ماما ګان دي ډېر ورته سوال نه شو ځکه چې کا س راشي نو سی او ساس کې فمون لم راشي ما یو مسله کړې و چې د ابراهیم علی السلام قرباني چې کړې و نو دا ګډوډي غوخي چاو پړي چرته مو اوریدلی دا خلکو مانه تاسو نه کول چې هغه خې چاو خړو چې مولا نه به کو دا غبي دیګر مولا و خړ الکه دا دې سغم جوړ کړي نه چې دا ګډوري غوخه چاو خړې ما مو خبرو چې چاو خړې مسلې پته خو بکو کم اوس دا مسله پرې دی اوس دا مسله راونی سي چې د سعودي عرب نه 15 زره ګډان راغه هغه وخت چاو وړي تاسو خیال هغه خو یو ګډور یو په مینا کې کنا دا 15 زره ګډان وخت چاو وړي ډیر را پسیو چې دا غیر سالانه اجتماع د تبه پکې یو تقریر کې نو زه ورسونو مرسونو تقریرونو زما عقیده نه ده منم نه خو دې له په دې نیت لاړم چې بل موقع راته نه ملاویږي د بمبارای بدا زیارت ته دا مخامخ اجتماع ده او دا دنیا ناستا دا زان میں پی پورا ملا کو پا یو نیم لک روپای باندے دا کاکا سے زیارت یوی میاشتی دا پارا ٹیکا کی گی پا یو نیم لک روپای دا یو نیم لک روپای بیا په مختلف خلق باندې د دې چې کوم اولاده د پاغي تقسیمي په دې مسله ما پوي کوي چې زیارت په یو نیم لک روپۍ ټیکه کېدت سمانا ده په دې مې پوي کوي چې په زیارت لې چې بیا ورننه وتم داسې ډېرې د لوټونو پروت په دې مې پوه کوي چې د زیارت پیسو ته څه حاجت دی بیا د زیارت وسیع ګوره کرورپتیان او اربپتیان دي دا غي ورته څه حاجت دی بیا د اسلام نه تپوسو کوي قران او حدیث نه چې د قبرونو حاصلات خورل دا په اسلام کې څنګه دینه به زمون خزي څوک منی کوي دینه به سړی څوک منی کوي یو نیم نه راشه وګوره دا شیخ جنید سے رحمت الله زه هم د ډېر معتقدین ډېر لوی سړی په خپل وخت کې به حد ډېر ورته راغلی بچپن کې طالب توپ کې مولا توپ کې اوس دا باندې لګي غنې شو ما هر ټول خلک پیژنې چې کوم لار باندې زم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم لکه زړه لار لنډا وا خواږه سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم لار لنډا وا نو دی وجنه اوس لږ مشکلاتي دی خو وګوره شیخ جنید دو یو شیخ جنید پیشاوری او یو شیخ جنید بغدادی رحمهم الله تعالی و تبارک شیخ جنید صاحب په دور کې یو ډمه و دا په دې نه کېږي چې ورشي بابا قربان دې شم غلاف لاندې به سر نه بس سر چې د الله نه سیوا د بل چاته ټیټ کو پټه کی کافر بل څوک دی چې دا په مخ کې به سر ټیټ شي د ټول بدن بادشاہ سر دی د سر بادشاہ تندې دی نو د ټول کائنات د بادشاہ په مخ کې به د ټول بدن بادشاہ ټیټه دی د بل چا په مخ کې به نه ټیټه په دې خبره پوهېږي دمه وا د ده په دور حیات کې دمه وا خلق ولرانه وي دي خلق غرق شو وی چې ولې وی دا یو دمه دا او د شپې 1500 روپۍ لیو ار سړې دی ال تشپه تیر کیو 1500 روپۍ ورکی خلق تباہ ولور شي تسبی پلاس کے پجمات کے کے لاس دل خو خون کری لیکن تورا پلاس کے پا میدان کے ادر دل دیر خون کری لوئے پیر جناب محمد رسول اللہ صحابه به چې خبرېدل دا به د ټولو نه مخکې په میدان کې توره په لاس ولاړو مدینه منورې حمله کېږي صحابه چې ځان تیارولو چې بار وروته به واپس را روانو صحابه ته ولې وې صاحب حمله کېږي وې زه میدان نه عالم اسم نشته خیر خیریت پیر دې ته ولی مانا خدا دا دوست جواب دی خدا نو منسی خدا دے دوست نو دی منسی اولیاء نو مننے یا گن کپا نو نی مننے دا جیبونو گن کپان نو من دا سلاس دوان منو بس خا خا آمین یا اللہ اولیاء سوک نو منی نن را پاسې ورونو هاي هاي خطر ده ورونو غرق شوي د سیمولیان پیدا شوي دي چې زیارتونه نه مني هاي هاي تاسو وایي چې وایي دا خو رښتیا ده چې هلکه څوک دي وایي دا دیوبندیان زیارتونه نه مني تاسو چې چرته دی باندې ګوري بیا لکه تور بلا چې ګوري وای دا بلا زیارت نه مني راشي ما نه زیات زیارتونه څوک نه مني ما نه زیات زیارتونو ته څوک زینا ما نه زیات دیرو ته څوک نه زی هر سمنم خو پادیرا مړه د انکم ټیکس افسر نه منم ته پوهیږي خبره موږ د پاکستان ټیکسونه نه منونو دا پلانې ټیکس ورغم ورپسې مال په آرام کې نه زما په کور د ټیکس نه ګولې دي ویلې جنود راشه زما ژوند مطالعه کا کس کمی پورا کې به او کزياتي ته واله خدای راستی کا نه درک ویل چې دغه مایک چې چې څه ته وایي در کوم نه دا د کمیټه ټیکس دی دا د پلاني ټیکس دی دا د پلاني ټیکس دی دا ټول ملک ټیکس ټیکس برای خدا غیر ضروری اخراجات ختم کړي ټیکسونو ته ضرورت او پاتې شي خبره مې څه کوله دا شیخ جنید رحمت الله علیه دما دا او پنځه سور ول ورشي ورته وایي چې بیګالا نور څوک مو پرېدا او شیخ جنید سے بستا کور ته راځي د مل چې دا خبر لاړو شیخ جنید سے زما کور ته ویلاو نو څه خو دمه نو دمه کار څه خبر راځي بی بی څنګه چل دی 1500 روپے ودا 1500 روپے او شیخ جنید دا خیال نه کوي چې د پیرم بزرګم د دمه کور ته زم خلکو کې بدنام شي خلق میں گویت کے خسرو بت پرستی میں کند وې دې شپه کې زما ځان تا ته وقف دی ته چې څه وې زه به ویم چې خج وې انکار خو به نه کې وې نه وې خدا کوټه تلار وې دې دې زه تیرې صفائی ډېر خوښوم ستاسو جامو بدن سره پردي سړی لګېدلې دي ورشه غسل وکا اولامبا پاکي جامې واغوند بیا راشه بیا به خبرې کوم دمه بوتله غسل وکړو پاکي جامې په واغسته او راي واست چرای واست بیا ورته سوای وای بی بی زه خو ګره داسې پیر غوندې منځونه مې ډېر خوښ دي نو شپه اوږده ده نور خبره بکو خو په دې مانځو دی ګیو دو رکعات منستو کا او دو بزو کما بیا به نور خبره محمد علي او لیاقت علي مړ شو کنه نو شپارس علي او رشفت علي ژوندي دي شپارس علي او رشفت علي زمانہ نه وای او ما تر نیولې وای چې تا ته د کلاشن کوپ چلولو ډېر خچل درځي تیار غزا ده په کابل کې او په دې تورخم مې وراړولې وای چې ترغه والله کرانه راشي چې یا کابل فتح نه او یا شهید شوی نه چې ستا عمر چې تمانه بیا دزو نکي ته تاسو سال جوړ کړی یې شیدلی وریجې در باندې خو یو ټرک ته مخې دي نو پټول لاره در نصیب ده ته ولې ټوله ورځ سپي جنګې ځکه چې جوش دی درکې سوډا واټر بوتلې خو چې سر درنه وي لاندې بیا هیڅ نه تماشه راواله سړي غول نه خوره ته غول نه خوره بس نو چې ویلي بیا په خلکو پسې د مورم ګرځي خویندې دې ګرځي شلار دې ګرځي در په در خاورې په سر چاله اولی کیس ته چې کیس نه پانسی حکم در باندې وشي بیا ته جوړه پسې ګرځي دا څه ده کنه نه شرمېدل په څه به شرمېږي تاسو له تقریر پکار تاسو له تقریر نه تاسو له کاربن پکار دي چې سړی ګوره دا مازغه یې لږه ده دا تقریر خلق ده بني اسرائیل دي بنی اسرائیلو با خزه د لاس نه ونیوه موسی علیه السلام ته به راوسته د دې خزه نه مې کمنې کې نو تا پیغمبر نه منم او کدی نه مې نه منې کې نو منم دې او دې نه به اول منې کوم نو بیا دې پیغمبر اډو بنم نو بالا معنی چې کله دکان کې ناس زما مخ کې د پښتانه تیریږي غړيږي تماچې ور سره یې ګولونه یې چولي په خر یې هلک څور کړی او سره بین دي نو ما ته همداسې ګوري او خاندي چې او بجلیګر استاد ته خو زمونږ برخلاف یا خدای ته دی وایه که نه چې زمونږ څه وکړي د دې دا مطلب دی که نه که بل څه دی یعنې ما ته که ته او خندل د دې دا معنا چې خدای ته دی وایي کنه چې زمونږ څه کول شي کوم شي نو زما خدای بیا داسي چې په بالا مړه کې دغ غف بدا سي سن له الله کې خلې پروت مور هاي هاي هاي سچاله شو زوی می چاوي شو ډېر خو سم کار رحمان بابا کی صدا ناجوړ تا ته بل ناجوړتیا نشته د عشق بیماری ده درته عشق نه توبه او باسه ویجی عشق نه توبه نه او باسه و خدای دې نورم زیات خپل یار ته وی چې ستا په عشق طبيب وای ما رحمان تا ستا په عشق کې طبيب وای ما رحمان تا خبرداوي چې د حال تر دا بتر دا خلق چې دین زیات بتر شي دي کې د دې زیات شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه دمه په منځ دروله او به کوي دا څه وایي په ایمان څومره پښتانه ناست دي او به کوي اوس به زه شیخ جنید بغدادي او پېښوري کوم ځای نه پیدا کوم په منځ ودروله او د په سجده پرې وته او خدای ته وایي چې هر چې کردم بود یا اخر کردمش پس رجوع اے قلب کار ترا خدایا د دې زوس د زنان تورول او ځان سره تعلق جوړول یا الله دا او زما کار نه دی دا ستا کار پس رجوع قلب کار ترا قلبها قلب طفیل مصطفی اے اللہ ددی زروس دزنان تورول او ځان سره تعلق جوړول خدای دا زما کار نه دی اے اللہ د جناب محمد رسول اللہ په خاطر د ځان نه زنا نه د تور کو ځان سره تعلق پیدا دمه چې دا وره دی بیوش تر سبا پورې بیوش پرتاوال سبا چې را پاسې دا د شیخ جنید بغدادي په لاس بیا تو کو د خپل وخلو یا بزرګ شو بزرگان دې توای قدر نشي کولای د بزرګانو نور غواړي استلا وی دی وخري کنه خیر دی نه خو زه چې زو ورته پیر صاحب زما نو دې ځنه کراچۍ کې د مرید اور لګېدلې خو ویني او سی ویجو لاندې چرګ نه ویني اوریجه داسې کړي چرګ پکې بوټي خپل وېسته نه بای خدای ته وګوره خدای ته په دې کوڅو کې ګرځي چمټا ور سره یې ده اوس پنه ا پلانی بابا قلندر راغله ده خزه چې ورته د سیوګوري د دروازې په سوري کې سترګې سری وای خوري سوچا سید دی سترګي سری دی سوچا سید دی او سری هغه سترګي دا کمبخ په چرسو سکلو سکلو سری شو نو دوی وی سوچا سید چیزی او سورلک لارو قلندر درنه بینوا دې کور ته د خدای خیر کی قلندر درنه مزه مزه بابا الا مزه قلندر بینواله خدای ته وګوره غاټ سندا بې داتی عمر غټ بې چمټه به ور سره صاحبہ خدای ته وګورئ اے بدبخت قوم اے بدبخت قوم دا چې خلکو له خیرات ورکول ناروا دي ته دې ته آماده کې چې په تیار ورته ملایږي مزدوري مکوا کار مکوا اے بدبخت تاسو وګورئ په شب قدر میاش کې خزي پالونه اچي کړي خیال کړي اچي د پښتنو کې ټول وایي کنه پالونه اچي تم چې ورشه پتیخان پلار ستا پالم راووته ته ورته ښا زه پکې راووته ګیره به دې نورم لږه اوږده شي هلته به سره وکړو دا خبرې خو نن مې دا خبرې ضروري ګڼلې دی خو وګورئ تاسو کې د سندي ماره میاشت و پکارو چې شهادت څخه خبرې کړې او دا د څو ما دغه وې راغلې وې تبي نیولې وې د کونین استم نه درته په لاسمبای کې واله دې دې نه د تبا وطن ما دغه وې الته مليري نیولې او زه د لسبا الوا پخه کما د څه پکار دی بای ملیریه تبی نیولې به اختیوزه کونین دل پکار دی دا د کونین استنې وی چې درته مې واله الله دې تاسو ملیریه خکی زما ملیریه دې خدای پاک خکی زم تاسو نه د قوم سره تاسو د ملک سره کومه بلا کې چې تاسو ګیریې دغه بلا کې ځا ګیری خزه کنټرول کړئ لوړه کنټرول کوي کرشتیا ځان ته پښتانه وایي نو دا زپیغ لوړه په چادرو کې سکولونو ته ملېږي واخر دعوانا دا وتاسو ته په خور خار کې نوري کچري جیت اشرف روډ شریف فقیر خان ناصر خان کې ست هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه تر لاسه کېدی شي ټلیفون نمبر دی 255 29 12